ګوره پرون موږ دا خبر او کا چې نصر ابن عاصم صاحب دا حروف راجمه کل په ترتیب د تشابه چې کوم حروف یو شانو هغه شان راجمه کلا پین راکا او دا زر صفا کا که ضرورت شو چې بیا لیکل کوم نو نشته پین دلته دغه شته پین دا څه نصر ابن عازم زبدار جمع کل په ترتیب د تشابه الف با تا ساده ټول درڅ کنه تعلق لا اواز درځي دا څنګه کار نه کوي څه ا دغه دې بیا وېست په باندې کو پرې صحیح ده ښکاری کنه ښکاری ګورا با تا سا یو شانو نو باید په یو ټکی جدا کا تای ته په دوه ټکو وسای ته په دریو دیو بل نه سکل اول یاره کار نه کوي یو بل نه جدا کړ د یو بل جدا کول لپاره نقطه ولګولې بیا راځه وای ورپسې ست دي جیم ح خ دا دې په دې نقطه جدا کو دا په دې غبل ضرورت نه ورپسې ست دي دال ذال یو بل نه په نقطه جدا کړ ورپسې یو شان دي کنه دي یو بل نه په جدا کړ په نقطه ورپسې سدي خدا شین چې کم ده کنه دا پاول کې داسې و په دې باندې دا نقطه اول کې داسې وي هر غاخ لمخې له نقطه وا صحیح شو رستو بیا خطاطینو د تفنن د وجه شي انداسي ولیکل شو لکه دا چې کوم درې نقطې بره یو ځای لیکل شي اول کې هغه شان شي نو نو ځنه چې ته چې ته زړو خطونو کې داسې شي نو بیرته لیکلو چلم نه ورزي ها تعالی درزي پر لسمه صدای کسا ها فرق به څنګه کېدو فرق به د رست مخکې عبارت نه کېدو کنه عرب خو عربی پویدل ایله په پته و چې دا سواد ته کډوال ته او طوا ده که لکه ته پښتو کې ولي که بیٹکو حروف ته لپه ته لګي چې دا نون دی دا پا دا دا جیم دی ها لکه مثلا دلته ګوره زه سره اړو سړي نه لیکم تاسو له پته ولې اسې دي ها ټکی نشته پوه شي په دغه دا ستا پښتو ده رستو بیا څه چلو شو رستو بیا دا څه چلو شو چې دا طواغ والے د یو بل نه جدا کولو لپاره دینه د لکې یو کې صحیح شو نو دا داسې شو او دا به به لکو پاتې شو سواد او دواد جدای پس کم طوا زوای د یو بل نه پټکی جدا کو او سواد دادم د یو بل نه پټکی جدا کو صحیح شو قران کاله کا ورپسې د فا او قاف Just second. ورپسې د فا او قاف دا فا په اول کې داسې وقاری سي دا فا وا او قاف داسې و صحیح ده ابتدا کې داسې وا ابتداءا رست بیا د دې نه څه جوړ شو فا داسې شو او قاف داسې شو د یو بل نه جدا شول اصل کې د دواړو یو شان شکلونه دي نو په ټکو یې جدا کړل یو بل نه اول په دې جدا کړو چې یو له کته ټکه او کوبل لبره او رستو بیا په دې جدا شول چې دلته یو ټکه شو دلته کې دوه ټکه شول صحیح شو بل لام د لام او کاف دا کاف او لام ابتدا کې د یو بل نه په شکل جدا او کاف اول کې دا ځلې کله شو اول حالتونو کې نو په هغې نه پس به بیا خلکو داسې لیکلو وایي دا کف دی او دا لام دی دواړه به یو شان لیکل نو چاته به پته نه لګېده چې کاف کم دی او لام کم دی نو علما کرامو د دې فن د یو بل نه جدا کولو دپاره څه وکړل کاف یې ولیکلو او منځ کې پکې دا لکه یې جوړه کړه چې د لام نه جدا شي د لام نه څه شي جدا شي او دې ته څه ویل کېږي الکاف الزنادی الکاف زند د انسان دی دا لاس نه لري کې ډوکی دي داسې دوه تلي هم داسې دي اراډونه وانته نو دلته لسان دوی صحیح شو خبره باندې پوښوي کنه نو نکته مکته ور نه کړی شو بس بل ناس دیم جدا دی په شکل کې نو ورپسې څه دي نون د نون غونته بل حرف شته او بام دا تام دا سام دا نو هغه کې دنه ټکی ودا کې څوک دلته دا ټکی کو یو نو جدا شو د سنه د با تا ثانه جدا شو پوه شوي که پوه نه شوي بله هعه ده هعه د دې غوندې بل څه وو چې نو نو بس دې له ټکي ورنه کړی شول په خپل شکل سره جدا ده واو الف یا دا تل کې الف ته موږ لام الف وایو رست را روان دي چې لام الف ولې وایو دا واو یا د واو په شان سنو دی یا په شان او هر چې الف دی المد الذي نو دا حرف مد هغه دی ينشأ من چې پيدا کيږي د اشباع فتحتين د اوږدولو د فتحې نه الف د څه نه پيدا کيږي د اوږدولو د فتحې نه کمن صافا امن هه در له مثال ذکر کړه صوافا په دې فا باندې فتح ده کنه ده فا فتح او ده کنه څه شو فا الف ته جوړ شو کنه الف د سره جوړيږي د فتحې د اوګدولو نه با فتحه با اوګدا کا با الف شو معنا پس څه شو تا فتحه تا فتحه اوګدا کا څه شو دا الف شو په خبره باندې پوښوي کنه نو والالف المد الذي دا حرف مد هغه د ينشأ من اشباع فتحه چې پیدا کیږي د اوګدولو د فتحې نه مثال به څنګه کمن صافا امين معنا یې دا ده من عمل بصفاء الصدر امينه چا چې د زړه په صفای یو کارو کو دی بد الله د عذاب نه په امان شي زمونږ مقصد په دې صافا کې دی اصل کې صافه دی نو چې ګوره